او محافظین دی شریعت تی نو اغا صرف په اول باندې اکتفا کوي چې نه دغه ظاهری اعمال به دارومدار دی ترتب دی ثواب او دی چاوی عقاب وی لیکن چې کوم محققین دی او ای چې نه دا ظاهری اعمال مع مع الارتباط بالهیئات النفسانیه وذهب فلاسفه الاسلام او فلاسفه دی اسلام صوفیاء دی تذهاب کړه الی ان العذاب والثواب چی عذاب او ثواب چی ده انما یکونان علی الصفات النفسانیه دی دی دار و مدار اپ صفات نفسانیه و باندې ده والاخلاق المتشبثه بذیل الروح اپ ایغو اخلاق و باندې ده چی کوم روح پوری چوی اغه اخلاق او مقصد دا چې پیوس شوی وی او پورې خخ وی اوس دا فرق ډیر موجود دی په صوفیاو کې ان موس کوي ان دا روزي ادا شینا اناس کی ګټانو کې وظیفه کوي چی ګوره مونځ د دغو نه څه مقصد ده الله تعالی سره جوړ نو آ چی دغه سی حاصلی بیا چی یو شی حاصلی بیا مونږ وایو چی نه نه دغه پیکر محسوس هم په شریعت کی چه ده معتبر ده و انما ذکر قوالبها او دا خلق دا وای چې د کوم قوالب ذکر شوی دی د دې اخلاقو او د دې ملکاتو او چې کوم اشباح په شرایو کې ذکر شوی دی دو وای چې دا خو تفهیما و تقریبا للمعانی الدقیقة الی اذهان الناس دا خو خلق دی الله تعالی سره جوړ په معنی نه پیدل خلق دی نفس مغلوب کولو په معنی نه پیدل نو دی ایغی تفهیم دی پار روزا یا موز یا دغه سی کسی چی دی رات خلق په دی نه پیدل چی ځان نه هغه ملکه ملکه دی سخاوت په ځان کې پیدا کی او رزیله دی بخل لری کې نو دی پار هغه یو شبه زکات راغی کنی فی نفسی خدا مقصود نه کدغه سی په ذهن کې دا شی نه پرتا او ملکه دی سخاوت پرتا او رذیله دی بخل نه وه نو بیا دی ضرورت نسته العیاذ بالله داسی خرافات وای و انما او دوی چی و انما ذکر قوالبها و اشباهها ذکر شوی دی قوالب دی اشباہ دی فی شرائع پشرائعو کے تفہیما و تقریبا للمعانی دقیقہ الی اذہان الناس شاہ سے وئی چ هذا تحریر المقام علی مشرب القوم دا خو ما د قوم مشرب مطابق د کوم هغه مقصد دا چې مزاج مطابق مې درته د دې مقام چه وکړ تحقیق وکړ رئیس چې زه درته حق خبره چه کوم بیان کوم عنوان ورته لګولی شو والحق ما ذهب الیه المحققون حق دا چې محققین ورته ذهاب کړی ده من ترتب الثواب والعقاب على الاعمال مع اعتبار الملکات بیان ذلک بیان دی دې دا دا نمبر ایک اعمال دا ځکه معتبر دی چې ما تاسو ته مخکې ویلي وو چې د شرایعو او د مناهجو د دې دارومدار آپ معداتو او په اسبابو باندې ده شرایعو او مناهجو د پارس اسباب او علل دي سیو سبب او علت تی وجنا یو پیکر محسوس تی و عمل الله تعالی چی په خلقو باندی بیا مقرر کی نو اختلاف دی شرایعو په مسئلې کی مونږ دا ویلی وو چی دی شرایعو دی پارا معدات او اسباب وی چی هغه معدات هغه علل هغه علل او اسباب چی وی هغه بیا دی دی چکی تشخیص کئی اب بعض محتملات پا بعض نور باندې چکه ترجیح کې چې دا عمل دې په دې طریقې سره یا په دبلې طریقې سره دې نه او په هغه بل قوم دی بیا په هغه طریقې سره یا په هغه بل سره دی نه او پته ولګېدله چې د شرایع چې کوم دی پر معدات او اسباب دی یعنی علل او اسباب دی چې هغه دی اعمالو چې کوي تشخیص کوي او هغه دی اعمالو مقصد دا چې یو کیفیت په بل کیفیت باندې چې کوي ترجیح ورکړي معلومه شو چې د اعمال فی نفسه حضر ندی چی صرف هغه ملکاتو باندی اکتفا وکی بلکه دو هم چی دی مقصود دی دو چی دی مقصود دی بیان ذالک بیان دی خبر دادا ان الشرائع چی شرائع لها معدات و اسباب تشخصها شجی و ترجح بعض محتملاتها علی البعض علی بعض نمبر ایک دوم خبر دادا دوم دا وجه چی دا عمل دا مقصود دا دا عمل پی کړی محسوس دا مقصودی شی دا په شریعت کی ای دا پارا دوما وجه دا دا چی ګوره الله تعالی تا دا معلوم وا چی دا خلق دا عمل بی دین تر ایغا پوری نشی کولای چی تر چو پوری دی مقصد دا دا چی ورته دا شرائع نی جاری کړی او دا مناهج دی ورته نه راوستی او سه خاص اوزاع او تعیین دی ورته نه کړی چی دا عمل به پدی طریقې سره کای دا به پدی طریقې سره دا پدی طریقې سره اسی که پدی باندې انسانان مکلف وای چی تاسو الله تعالی سره جوړ پیدا کو نو چا به څنګه طریقو باندې غریبانو پیدا کاو نه پیدل په نو شریعت ورته یو پیکار محسوس موس چک جوړ کړ کاسی انسانان پدی مکلف وای چی تاسو رزیله دی بخل لری کو سخاوت پیدا کو نو چسم بای کړی محسوس نه وای چې هغه صدقات واجبه دی فلانی جای به داسې خرڅ کړي داسې دا نه وای نو رشتیا وای چې بیا به مقصد دا چې په دې عمل به دین دای طاقت په عام خلکو لرلای نه و نو عام خلق چې طاقت دې خبرې لري چې په دین باندې عمل وکي نو آ به بیا دغه پیکرهای محسوسه په تو فعل سره چې کوي لري نو ځکه الله تعالی شارع ورته دا شیونه چی دی مقرر کړی دی دا شیونه چی دی مقرر کړی دی نو معلومه شو کنه چی دا مقصد دا چی التا چی کله د شرایع الله تعالی په دی قوم باندې نازل ول نو د پیکرهای محسوسه دی دو عنایت او دی د په اهتمام کې دا شیونه چو اول نه موجود و چی دا به ور سره یعنی دین کې به دا شیونه چی ور سره ور سره معتبری تاسو به پوه شو نو ځکه صرف ملکاتو باندې کار کول ښه نه دي چې هسې ته وایې چې نه په ګوټ کې به کښېنه او خدای به چې کوم یادوم ډېر دا فتنې اوس برپاو شوي دي ښه جي شاه صاحب خدا کتاب الهامی و کنه دی پاره لیکه چې ورستو داسې دور روان ده خپل مقصد دا چې تصریحات د موجود دي چې ورستو داسې دور روان ده چې آب په دین باندې عقلی چکې اشکالات کوي خطبه کی می تتا هغه کړی نه تفصیلات هغه به عقلی اشکالات کوي او داسې داسې کیسې به کوي چې د هغې سد باب دپاره مقصد دا دی چې اوسي داسې یو کتاب جوړ سي چې د هغه دین صحیح حلیې کې عقلی انداز او نقلی سره خلکو ته پیش سي چې بیا پکې ته څوک هغه نه کوي نو دا د هغو خلکو له سره جواب چې دا شوی ده دوم نمبر والحق الله تعالی یعلم هغه ته دا خبره معلومه ده حق نه مراد الله تعالی الله تعالی ته دا خبره معلومه وا ان القوم لا یستطيعون العمل بالدين چې دا قوم دا طاقت عمل بالدين نه لري الا بتلك الشرائع والمناهج مگر دې شرایع او مناهج پورنا کې ويعلم الله تعالی ته دا خبره معلومه وا ان هذه الاوزاع هی التی یلیک ان تکون علیهم چی دا اوضاع دا هغه اوضاع دی چی لایق ده دا خبره چی خلق په دی اوضاع او اهتمام وکی یعنی دی دی خاص وضع دی لمانجه خاص وضع دی زکات ورکولو خاص وضع دی بل شی دا اوضاع فتندرج فی عنایت الحق بالقوم ازلا نو اوس دا هغه چی کوم دی اشباح او دا شرائع مناهج د اعمال ظاهری دا په عنایت الحق بالقوم کی ازلا لا چه دی مندرج دی او دی پکی ته دخل دا شه جی دریم نمبر کی دریم نمبر کی چه کلا دی تقدیر اغا آخری مرتبہ چه مثال اغا په عالم مثال کی اغا شینا اغا شای متمثل سی چه کلا پا دی دنیا کی رونما کیږي نو مخکې نه په عالم مثال کې چې سي متمثل شي نو چې کله دا عالم دی کی استعداد او تهیو دی دی خبره و چې په دې باندې صور او شرایع هغه چې اوسي فیضان وشي هغه چې پوسی فیضان پوشي نو الله تعالی د دې شرایع او صور او د دې هغه شخوصی مثالیه اغا فیضان پا دی عالم مانی چکو کو نو معلومه شو چی دا پیکرهای محسوسا دا پخپل بانی چی دی جواب د لما تهیأ پاره، لما تهیأ العالم کانت اصلا من الاصول نو اوس دا صور مثالیه چی کوم دی دا صور دی شرایو پته ولګیدله چی دا هم یو اصل دی دی چانا دی اصول نه دا دی اصولو کی چی دی یو اصل دی شا جی سلرم نمبر کے سلرم نمبر کے دا ملع اعلی د هغه په علومو کې خدای پاک دا خبره اچولې ده چې د مظنات چې دي دا قائم مقام د هغه اصول دي دا قائم مقام دی اغا اصول دی نو ملعی اعلی خواتا التا هم دا اجماع خب پا دی خبر بانی منعقیده دا چی دی دی اشباہو او د دې اصولو یعنی هغه ملکاتو په مابینځ کښې داسې جوړ موجود ده چې یو د بل چه دي قایم مقام دي داسې یو تعلق او ربط دې خبرې چه سره موجود ده نو دا د اهتمام د شان د اعمالو چه کئ مقصد دا ده چه انباء ورکوي څلورم نمبر کې ثم لما فتح الله على الملأ الاعلى هذا العلم بیا چې کله دا علم ازلی دا مقصد خدای پاک ملأ اعلی تمک یغه باندې کلاو کو والهمهم ام علی اعلی ته دی خبر الهام وک ان المزنات قائمه مقام الاصول چه دا مزنات او پیکر های محسوسات دا قائم مقام دی چا دی دی اغا اعتقادیات و دی نیات او دی اغی ملکات دی شاجی دا قائم مقام دی غلی وانها اشباهها وتماثيلها وانها اشباهها وتماثیلها او دا چی دی دا پیکرهای محسوسه دا اشباه دی هغه ملکاتو او تماثیل دی هغه دی وانه لا يمكن تکلیف القوم الا بتلک ایو قوم ته تکلیف ورکول ممکن ندی مگر په دغه اشباه او امثال سره به مکلف کای که نفس ملکات سره مکلف کیا غریبان به بیا عمل په دین باندې ونکړای سی نو چې کله داسې وو حصل دا جواب دی لما فتح الله دا لما فتح الله علی الملئ الاعلی نو حصل فی حزیرت القدس نو په حزیرت القدس کی حاصل شو اجماع ما په دی خبر باندی اجماع ما په دی خبر باندی رالا چی دی دی اشباح او دی امثالو اغا ملکات و نفسانیو سر داسی مثال داسی مرتبه لري لکه لفظ په نسبت سره هغه حقیقت موضوع له ته کوم حیثیت لری نو دی منځ کی کلک تعلق وی که نه وی لفظ هغه دی معنی موضوع له په مابینځ کی نو بلکل دارنګه دی هغه اشباح او امثال او هغه دی هغه ملکات او هغه هیئات نفسانیه په مابینځ کی داسی تعلق ده یا شاہ سے وی چی داسی تعلق تا لکه دی صورت ذہنیہ په نسبت سر صورت خارجیہ حقیقیہ تا چی تو اس یو صورت ذہنیہ لچانر منتزع کی نو دې صورت ذهنیه هغه صورت خارجیه سره یو کلک مناسبت موجود وی کنه او یو تعانق او غیږی سره بدل کړی کنه دې صورت ذهنیه او صورت خارجیه بدل کړی نو بالکل دې غوندې مقصد دا ده چی دی هغه چکم دی دا پیکرهای محسوس چکم دی دی هغه ملکات سره داسې غیږي چی بدل کړي یعنی داسې سره چسپا دی یو بل سره په پیونو کاسې سرونه تړین جو شجی او دریم نمبر چی بلکل دی دی مثال داسی دا لکه هغه صورت تصویریه په نسبت سره چاته هغه منقوش ته چی یو منقوش صورت سړی چه کی حاصل کی د یو منقوش صورت حاصل کی او مقصد دا چی هغه سره مناسبت وی او یو تعلق وی کلک نو دارنګ مقصد دا چی د اشباح او پیکرهای محسوسه هغه هغه سره چه دا تعلق دا شجی والصورت التصویری شجی او دارنګه لکه صورت خطیه په نسبت سره هغه الفاظ موضوعو ته چه کوم چه دا نسبت ته بلکل دغه شان تعلق تی هیئات نفسانیه د چا سره هغه اشباه د چا سره هیئات نفسانیه سره شه جی ورپسی ورته ګوره اوس نو دا خبر در تکی حصل فی حضیرت القدس حاصل اصلا پا حضیرت القدس کی اجماع ما پا دی خبر باندی علی انها هی بمنزلة اللفظ بالنسبة الی الحقیقة الموضوع لها چی دا په مرتبه دی لفظ په منزله دی لفظ دا په نسبت سره هغه حقیقت موضوع لها تا یا دا په منزله دی هغه صورت ذهنیه دا په نسبت سره هغه حقیقت خارجیه منتزعه منها تا چا دا صورت ذهنیه مو ورنه منتزع کړی او دا په منزله دی صورت تصویریه دا بالنسبة په نسبت سره الی من اغچاتا انتقشت مکشافا له چه ایغ دا صورت تصویریه منقش کړی وی او هغه مکشاف وی دی خارجی هغه دی پارا والسوره او دا په منزله دی صورت خطیه دا په نسبت سره الفاظ موضوعه او تا هی لها چه دا صورت خطیه هغه موضوع وی ایغو الفاظ دی پارا دا سی هغه دا سره او پتہ ولګی دلا چه دی من چه دیر کلک چه دا تعلق تا د دې اشباح او د دې هیئات نفسانیه په مابینځ کي یو مضبوط چه پروت ده تعلق پروت ده دا پته ولګېدله شه جي نو فانه فی کل ذلک لما قویت العلاقه بین الدال والمدلول پدی ټول شینو کی پد درې سره مثالونه دی چې ما ته بیان کړ په حظیرة القدس او جبروت کی په دی خبری باندی اجماع وشوه چی دی هغه اشباح او پیکرهای محسوسه او د دی هیئات نفسانیه او مابینس کی داسی تعانق چه ده پروت ده داسی تعانق پروت ده شه جی نو چه کله دا وشوه ثم ترشح شبه هذا العلم او حقیقته پنځمه وجه بیا دا هغه هغه یو جلک تی دی علم چی د کوم ملای اعلی فیصله اجماعی وشوا دی دی یو جلک او دی دی پرتو آ دی خلق په هغه قلوب چی چسو او غرزیدو او مقصد دا دی چی عام خلق چی فطرت خراب کړی نی ټول په دی باندی پوهیږی ټول په دی باندی پوهیږی چی مقصد دا دی چی دا اعمال شرعیه چی کوم دی دی په ثواب او جزا کی چه ده دخل ده بلکی عوام لا په نیات او په دغو خبرو پوهیږی نه هغه صرف مترتب علیه چی بولی دا بولی دونه ترجیح ورکوی دونه ترجیح نو دا رد کئ په هغو خلقو چا چا بالکل اعمال چه ګڼلی دی هسی هدر ګڼلی صرف هغه هیئاتو ته نو هغه وایی چی نه نه ټولو خلقو عرب او عجمو هغه طبیعت کی دا خبره داخله شوی ده چی د پیکرهای محسوسه دی په ترتب د ثواب او عذاب کی شدید دخل دی دونه پکی داخل شوی چی عوام غریبان خو لا په هغه ملکاتو باندی پوهیږی نه هغه خو که وینی خو دغه هغه ظاهری عمل وینی نو څنګه تاسو مقصد دا چی د ظاهری عمل چکو پریدو اوس تاسو په پوه شو دا پنځمه وجه سلا ثم ترشح شبه هذا العلم بیا مقصد دا چر ټپکاو سو اغا پرتو او شبه د دې علم او حقیقته فی مدرکات البنی آدم په هغه قوت مدرکې د بنی آدمانو کې عربهم و عجمهم که هغه عرب دي که عجم دي دا خبره یې په ذهنونو کې راله فاتفقوا علیه بیا دوی په دې خبرې باندې متفق شو اشعه سوی چې رأی سه وګوره کنه فلن ترا احدا الا ویزمر فی نفسه ته به نه وینې یو کس مګر دی به په خپل ذهن کې به دا خبره پټوي شعبه څه حصه د علم به دا په ذهن کې وي چې د اعمال چې دي معتبر دي وینې به یې نه خو په ذهن کې به یې دا خبره چې نو ته ورته وګوره چې داسې ده که نه ده په پټه به یې په ذهن کې دا خبره وي وربما سمیناه وجودا شبهیا للمدلول بلکې شاه سوی چې ډیر کله ته مونږ وایو چې دا اعمال خو هغه د مدلول وجود شبهی دي وربما كان لهذا الوجود آثار عجيبة لا تخفى على المتتبع او کله دی وجود دی پارا دی وجود شبهی دی پارا آثار عجیبه وی د صدقه دا خیره ای ده مقصد دا دی چی دی هغه اوصاف دی چا نه متصدقینو نه دارنګ رئیسا وسرت شناعت العمل فی الاجرہ په اجرت کې شناعت تی عمل دخل دا کسب دی حلال کړی او پیکر محسوس تی حلال جوړ کړی او رزق تی حلال وګاټو که آدی حرام و رزق تی حرام نو ګورا دی پیکر محسوس تاسو رشتیا اوایو چی دی پارا دی وجود دی پارا آثار عجیبه ندی پراته په احکاماتو کی څونه دی دی چه دا دخل موجود دا څونه دی دی دخل موجود دا تاسو په دې خبره پوه شو نو دې پارا یعنی دې پیکرهای محسوس ته پارا ډیر لوی آثار عجیبه چي دي پراته دي ډیر لوی آثار عجیبه پراته دي دې پارا دخل چدا پروت تا نو دا داسې محمل غنل ندی پکار شپږم نمبر دی انبیاء بعثت هغه کی دا خبره ده چی هغه زیاده تر ټول انبیاء قوم دی پاره په پشی ملکاتو سره سره مقصد دا دی چی څه ورکړی دی قوم ته ملکاتو سره سره مقصد دا دی چی پیکرهای محسوس باندی ترغیب ورکړی هغه یې ورته بیان کړی دی دی هغه تشریحات او تفصیلات یې ورته کړی دی شپږم نمبر دا ده ثم لما بعث النبی صلی الله علیه وسلم بیا چه کله د نبی علیه السلام بعثت راغی و اوید بروح القدس او د ده تایید په روح القدس سره وسو و نفس فی روعه او د ده په روح مبارک کی او د ده په سینه مبارکی کی دا خبره وغورځول شوه اصلاح القوم چه د قوم اصلاح وکړه سی و فتح لجوهر روحه او کلاو شو لپاره دی هغه جوهر دی روح دی ده فج واسع هغه یو فج واسع الی الهمت القویه په طرف تی هغه همت قویه اعمالو چه وکړه اهتمام وکړه ودعا للموافقین او چه بیا دعاګانې وکړي چې کوم خلک دا کوي هغه دپاره دعاګانې وکړي ولعن علی المخالفین بجهد همتی اچ کوم دا اعمال نه کوي نو هغه دپاره چه وکړي بدعاګانې او لعن هغه وکړه نو پته ولګېدله کنه چې دا پیکرهای محسوسه چې دي معتبر دي اوس دا منځ کې هسې جمله معترضه ده عبارت ته ترګوم او اصل کی ثم لما بعث پارا جواب دادا نو چې کله داسې وا تاکد انعقاد الرضا والسخط فی حظیرت القدس نو دی حضور دی نبی دعا او بد دعا دا خو سبب دی رضا او دی ناراضی جوړیږي اور په حظیرت القدس کې الته په حضرت القدس کې نو دی وجوهات په بنا باندې او دا رضا او ناراضگی چې الته په حضرت القدس کې جوړیږي دا د چا وجنه چې حضور دعا او بد دعا چا تکړي چې کوم دې په کرهای محسوسه موافق وی نو هغه ته دعا او چه کوم نه هغه ته بددعا نو دا پی کرهای محسوسه دی سخت او دی رضا چه جوړ سله سبب جوړ سله نو دا به داسی فضول شای وی او دا به مقصد په شریعت کی معتبر نه وی دا خو دی ناراضګی او دی رضا چه جوړیږی سبب جوړیږی تاسو په دی خبری باندی سر خلاص شی منځ کی اوس درته هسی جمله معترضه کړی چه نبی دعا او بددعا داسی چه ګپ خبری ندی نبیانو دعا خو داسی وان هممهم او تحقیق سره همم دی نبیانو چی کوم دی قصد او توجهات دی دوی تخترق السبع الطباق هغه خو مقصد دا دی چی اووه اسمانونه چیری کیی وانهم یستسقون او کله کله دو استسقا یعنی سوال دی باران وکی وما هنالک قضع او هلته هیڅ مقصد دا دی چی یوه قطعه موجوده نه یی دی وریځی فتنشا امثال الجبال فی الحال آ فورا غرونو غوندی وریځی راشی غر غر ووریږی او ټول وطن چسی سیلاب شی ویلی مو دی کنه حدیث مقصد دا چې دوه حدیث دی په یو ور حضور صلی الله علیه وسلم په هغه باندې ناسو په منبر باندې دعای وغوښتله خلق لا وتلی نو جمعه الماجر مقصد دا چې دنیا باران وس دونه قدر ټکړې جوړ اصلا سره ورې شو غر غر غر غر یو غر وس وانهم يدعون انبیاء شان خدا دے چ دو دعاګانې کوي فیحیی الموتى بدعوتهم نو بیا مړي دي دو په دعاګانو سره ژوند شي نو چې کله داسې خبره وا تأکد انعقاد الرضا والسخط فی حظیرة القدس نو هلته مؤکده شوه انعقاد د رضا او د سخط په حظیرة القدس کې وهو قوله صلی الله علیه وسلم ان ابراهیم نبیک و عبدک دعا لمکة و انا ادعو للمدینة نو د انبیاء دعا په دې شیانو کې چې وي دخل وي بهر حال نبیانو چې کوم دا اعمال کئ هغو خلقو پاره دعاګانې غوښتې چې کوم دا مناهج او شرعی اعمال نه کئ هغه پاره بد دعا غوښتې او د دو دعا او بد دعا آ د ناراضګی او د رضا سبب ګرځی په حضیرت القدس کې نو ته څنګه مقصد دا چې وائې چې اشباع دې به هیڅ اعتبار نه یی تاسو په دې خبرې باندې سر خلاص وم نمبر ثم ان هذا العبد بیا تحقیق سره دا عبد چی دا اذا علم ان الله تعالی امره بکذا وکذا چی کله دی انسان ته دا پته ولګیدله چی الله تعالی په دغشی باندی داسی داسی حکم کړی دا وان الملأ الاعلی یؤید النبی صلی الله علیه وسلم او ملأ اعلی تایید کړی دی نبی علیه السلام په ماموراتو او په منهیاتو کی وعلم او دی بنده تکل دی علم هم رئیسی ان اهمال هذا چی اهمال دی دغه عمل چی دا عمل پریدی سړی والاقدام علی ذلک او اقدام په دی بل عمل باندې مثال په طور باندې اجتراء علی الله چی کله دا دا کی دی چی دا خو بیا جرأت ته په خدای پاک باندې او دا تفریق ته فی جنب الله ادی باوجود دی باوجود چی دی پدی پوی دی چی خدای پدی امر کړی دا پدی نه نه کړی دا چی غلا مکو او مقصد دا چی چکو زکات ورکو او ما له اعلی نبی تائید کړی ده په دې مامور او په دې منهی شیونو کې او ده ته پته ده چې که دا مې پرېښود ده مونځ مې پرېښود او په ده بل شي مې اقدام وکړ نو دا به د الله تعالی په حق کې لوی جرأت کول وي او دا به د ده په حق کې کوتاهي وي ادی باوجود دای بیا مقصد دا چې هغه گناه عمل کوي معلومه شوا ثم اقدم علی العمل عن قصد وعمد وهو یرا ویبصر وین یا ګوري او هغه ګناه عمل کئ معلومه شوه فان ذلک لا یکون الا لغاشیة عظیمة من الحجب معلومه شوه چه دا یوه غاشیه عظیمه راغلی ده دی حجابونو نه چه هغه دی دو روح سره چه ده قائمه شوی ده و انکسار تام للملکیة او دی سره ده یو غټه حجاب راغلی چه په هغه سره ده ملکیت خراب شوی او دی علم باوجود بیا ده دا کار کئ نو دا یوه غټه چه ده یو حجاب راغلی ده نو ته رشته وایه دی کار کولو سره ده حجاب دا تعلق راغی کنه په روح باندې او سبا چې دی هغه نیک عمل کوي نو معلومه شوه چې د رحمت حجاب په ده باندې راغلی نو هغه نیک عمل سره دا حجابونه دا شیونه راله که نه پته ولګېدله چې دا اعمال دې پر غټ دخل ده په دې خبرې چې چې هغه مقصد دا دی چې ګناه لره مستلزمي او بل چا لره مستلزمي رحمت لره مستلزمي هغه لعن لره مستلزمي هغه مقصد دا دی د اعمال اشباه نو چه اعمال اشباع لعن او رحمت لره متضمن شو خو دی لره چه پیدا شو دخل پیدا شو کنه په ترتب دی ثواب او دی عقاب کی تاسو په دی خبری باندی سر خلاص شا جی شا نو ثم اقدم دی باوجود بیا د اقدام کوي په عمل باندې عن قصد و عمل وهو يرى ويبصر فإن ذلك لا يكون الا لغاشية عظيمة من الحجب وانكسار تام للملكية وذلك يجب قيام خطيئة بناس ګوره دا موجب د قیام د خطیئې بالنفس وګرځېده. واذا اقدم علی عمل هر کله چی یو سړی اقدام وکی په هغه نیک عمل باندی شاق ګران کار دا روزی دی او دا منځونه دی ګران دی خدای هغه په وکی اقدام په وکی تنحجم عنه طبیعته نو بیا مقصد دا دی چی تنحجم عنه تاسو په دې خبره پوه شو حدر به څنګه پرې یا دا کوم صوفیا ځان ته ورتای او مقصد دا چې اعمال نه کوي نو دا به حدر څنګه پرې کنه اعمال لپاره خو دوره اهتمام حاصل ده نو دا په وو طریقو سره اعمال لپاره درته چک حاصل ک اهتمام اوس دا درته ثابتای چې نیات معتبر دي سره د اعمال په مجازات کې اوس چې سبا قیامت پورا جې مجازات وی نو هغه کې صرف د اعمال نه دی باوجود دې چې د اعمالو لپاره چوره اهتمام حاصل ده خو صرف دو کافی نه دی بلکې نیات هم ورسره چې دی معتبر دی دا ترته ثابت دی النیات معتبر مع الاعمال فی المجازات اما من ترک صلاة وقت من الاوقات یو سړی د پریښود صلاة وقت من الاوقات فیجب ان یبحث عنه نو اوس په اول مونږ دې ته ګورو چې دا ولې پریښی ده لما ترکها ولې پریښی ده و ایو شیء حمله علی ذلک په دینه بواس کو چې د ولې دا کوم شی ده په دې خبره باندې انګښت کړای چې د موزه ونه کو او ته ګورو به فان نسیها که ده ویر شوی او نام عنها یا غریب وده شوی دا نه چې ملګرو ته سره جنگ کوي چې ما به پاسوي نه ډېر طالبان دي احادیثو نه داسې هغه کوي چې ما به پاسوي نه نه نه هسې اچانک در باندې غفلت غوندې راغی ورنه وده شوی او جهل وجوبها یی دی وجوب نه چی وجوب باندې غریب نه خبر او باندې چې سړی دا چیر غرو کې اوسېدلی دی پته نه څه ورته چې دا چې دا واجب ده او شغل عنها بما لا یجد منه بدا یا په داسې شي دی د هغه نه مشغول سړی دی چې خلاصه یې نه مینده او چا نیولی ده لا جیل کې ده یا څه ده نو دغه نه دې موس پاته کېدل دي او یو قصدن پاته کېدل دي نو دې کې به خامخا چې فرق وي فنس الملت نو ملت نس کړه ده په دې خبره انه لیس بآثم چې ګوره دا سړی ګناهګار نه ده سوچو ستکو دا خبره درته ثابته چې نیت څرنګه دخل ده وهو یرجع الی نفسه هغه دی د نفس ته بیا چه کیږي ګرځي نو او پته ولګېدله چې هغه معفو ده او بل نه ده معفو یو معفو او بل نه ده معفو معلومیږي چې نیت چې کوم دی په عمل کې چې دا دخل ده ولی هلته د نیت پې قصدن پریخودلو نه ده او نیت دا نه ده چې دا شی مانه قضا سی خو غریب مجبور شوی ده یا مقصد دا ده چې وده شوی ده یا څه چل شوی ده او د بل ځای خو ده قصدن کړی دی قصد خو هغه نیت قصدی شی وی او پته ولګیدله چی نیات او په اعمالو کی چی دا دخل ده ځکه شریعت نص کړی ده هلته چی ګناهګار ده او په دی دوم صورت کی نص کړی چی ګناهګار ده په اول کی ګناهګار نه ده ولی دا کړی ده ځکه چی هلته ده نیت تی دی پریښودلو خو نه و کنه ځکه مقصد ګناه او دلته یې نیت تی پریښودله معلومه شوه چی نیت دخل ده داسې په رمز سره دا شی چی کوي ثابتوي شاه جی و اما من صلی دارنګه یو سړی د مونځ وک صلات المنځ وک وخرج عن عهدة ما عن عهدة ما وجب علیه د دې عظیمه داری نه جان خلاص کړه هغه جمع کې ودرېدو اکړه پړو په وکړه فیجب ان یبحث عنها اوس په مونږ دا دغه سي خبره نه پریدو اوس په مونږ دینه بحث وکړو چې د موضوع ک څنګه مونږ وکړو شجی اوس په مونږ دینه بحث وکړو